موبایل نمبر 03015710124 هغه خو بیرته کړی شوی دی دا ورېدو د قران نه هغه خو بیرته کړی شوی دی د فهم د قران نه هغه خو بیرته کړی شوی دی د عمل د قران نه او نه غیتان لري مرا بالا سره د الله مددگار بالا پشیبت د عذاب ورکړو شونه او یارو خپل خپل وان نږدې او کته کا خپل وزره هغه چالره چې تاګدار وستا د مؤمنانو نه وزره کته کا یعنی دعا غواړه لکه حدیث کې چې راځي طالب علم د پاره ملائک وزر غوړي یعنی دعا ورته غواړي او کته کا خپل وزر د پاره چا چې تابعدار وستا د مؤمنانو نه کدوینه فرمانی وکړستان هوا زم بیزاره دا شنه چې تاسو کوی توکل وکا په ضرور مهربان هغه ذات چې ویني تعالی را کله چې تو درېږي وا بړی تعالی را په تابعدارو کې تقلبک فی الساجدین وا بړی تعالی را په تابعدارو کې دا مطلب نه دی چې د نبی اسلام مور پلار ژوند شو او بیا ایمان راړ هغه روایت کمزور دی وا بړی تعالی را پتابدارو کې ان هو سميع العليم یقینا الله دا اوریدونکو عالم خبر درکم تاسو ته پاچا جنازلی کې شیطانان شیطانان پچا نازلی کې پچا کوزيږي تنزلو علا کل افاق نسیم نازلی گی پار دروغ جوڑون کی گناہگار باندی او پیغمبر پاک معصوم دی چیک دی غوگ او دیر دودونی دی دروغ جان او شاعران ناکارا چو ورپسی کی داغی سرکش خلق سرکش خلق ورپسی دی ان ګورې ته دوی پار کند کې پریشان شاعر کله یو غر ولي کله بل غر ټول شپې ناتونه وای سار وګور لاس بجې پاتې هغه سه پروت دی ذکا وانهم یقولون ما لا يفعلون یقینا دوی وای هغه چې کینا اوري مده بوای ټول شپې بیا ودی ادار چا مدي اری د پیغمبر صفاتو کی ان چې بیا وګورم د لیډر صفات باندې شروع شي وانهم یقولون ما لا يفعلون دی وایو هغه چې دوی کینا مگر خلک چې ما لار عمل وکړو مطابق سنت یادوی الله لره ډیر الله ډیر یادای وانتصروا من بعد ما ظلموا بدل اخلی پس داینه چې په دې ظلم وشو نه پو بشي ظالمان ایا منقلب ينقلبون کوم یو ځای دا وړي دوی ته دی اوړي نو صورت کې دوه مسلې وي نجات الموحدین یوا هلاک الجاهدین دویم موحدین می خلاص کړه جاهدین می تباہ کړه و واقعات ذکر و واقعات ذکر کړه وګوره ټول موحدین می خلاص کړه موسی علی السلام می خلاص کړه ابراهیم می خلاص کړه صالح می خلاص کړه نوح می خلاص کړه شعیب می خلاص کړه او ابراهيم می خلاص کړه هود می خلاص کړه او چې څوک مخالفو فرعون تو ګورا هغه می کړه تبا ادو لفظونه وی ان ربک هو العزیز الرحیم غالب دی جاهدین تبا کوي رحیم مهربان دی په موعدین باندې رحمونه کوي سورت نمل شعرا پسې ده په نزول او په مصحف کې دا ټول سورتونه لکه یونس هود یوسف په یو ترتیب وو دغه سي دغه سورتونه شعرا نمل قصص دا پلیو ترتیب روان دي صورت کې رب العزت دو مسلې بیانې یو مسله عالم الغیب یو الله او په دې دو واقعات ذکر کړي یو واقعا د موسی علی السلام وګوره موسی علی السلام ته چې پو نشو په خپل امسا امسا په حال خبر نشو دویم واقعا د جناب سليمان عليه السلام وګوره سليمان عليه السلام چې خبر نشو د مملکت د سبا مملکت د سبا نه خبر نشو نو عالم الغیب یو الله دویمه مسله بچاو او سلامتیا چې ورکین او الله ورکین او په دې دو واقعات دي یو واقعا د صالح علی السلام قوم کې څه کسانو اتفاق کړي چې شپې به کینو او دې به وجنو نو صالح علی السلام لا الله نجات ورکړو صالح علیہ السلام الله بچ کړو دیم واقع د لوط علیہ السلام لوط علیہ السلام الله بچ کړو پو فارس باندې یو الله او دارنګي بچاو ورکون کې بچ کون کې د ارسنا یو الله دی نو صورت کې بس دغه دو مسلې دي او په دې سلور واقعات یا راتلل بکم تاستا پو انگار سرا پس کروٹ کئی بلیدون کی سرا لعلکم تستلون لعل مانا کئی کئی تستلون دید پارا چه تاسو گرم شئی چه گرم بشئی علتا اور برارم گرم بشئی لعلکم تتقون کای تستنون دیر پارا چې ګرم بشه دی اخنا ځکه مرو جزاب ذکر کوي هغه شپه ډېر یا خوا تیار وا باران وریدو انګار برانم تاسو به ګرم شئ کله چې را غیرې ته आवाज شو ام بوریکا من فنار بورک الله الذي في النور برکتی دی او فنار او چاپر دی پاکی دی اللہ لرا چه رب دی مخلوقات او موسیٰ زیم اللہ ضرور حکمت والا او غرزو امسا وی غرزو لا کلا چولی دو امسا لرا رقیدو کنا جان لکه چې هغه د نری مار نو وړید موسی علی السلام ولم یعقب ولم یعقب پشایونو کوت لم یلتفت دا چې منډه کړو پشاړونو کته اباز معنا کوي لم یعقب لم ينتظر اړو انتظار یې ونه کړو استثناء داسې جوړ کړي زه یقینا نه یریږي ما څنګه لګلی شوی بلکې غیر د دوی نه یریږي بل غیرهم الخائف خدا غیر هم نه یریږي الا من ظلم بل غیرهم الخائف مگر اچا چې ظلم وکړو بیا بدل کړنی کی پس د بدینا زم بخون کې مهربان انکار وکړ دا غینا جهادو بها جهود کفر او جهود کې فرق دی جهود ویل شي پس د علم نه انکار تا لکه چې عالم چې کوي جهود پس د پوی نه چې انکار کوي وجهادو بیا د انکار وکړ دا غینا یقین کړو باغې نفسونو دوی دا ولی جهود وکړو علت ظلم و علوا مفعول له د وجه د ظلم او د چتوالنا وګوره څنګه شو انجام د مفسدانو دا یو واقع عالم الغیب دی الله وګوره موسی علی السلام پون شو پامسا عالم الغیب الله دی واقع یقینا موږ ورکړو داوود علی السلام ته او سليمان علی السلام ته علم فهم ورکړو د قضا چل می ورته خودلو علم دین می ورته خودلو د مارغانو په جبه به پویدل دا می ورته خودلو بسم الله الرحمن الرحیم مصداق میراث واغست سليمان عليه السلام د داوود عليه السلام نه د نبوت او د حق د سلطنت خمینی لیکلی کشف الاسرار کې چې فاطمه رااله فاطمه رااله ابوبکر توي رضی الله عنه چې زما د پلار فدک را کوي حساب خیبر نو ابو بکر په دروغ زر زر حدیث جوړ کړو چې موږ ټولګي د انبیاو زموږ میراث امت ته پاتې کیږي میراث چاته نه پاتې کیږي وګوره په دروغ حدیث جوړ کړو سره د دینه چې الله وای و ورثا سليمان او داوود انبیاو میراث نه چلیږي سليمان عليه السلام ولی وارث شو د داوود الله وی و ورثا سليمان عليه السلام وارث د داوود عليه السلام ورتوات بېمانه تا قران منل کله شیعه د قران کافر دي قران نه مني د دې بل شانتي قران دی وی سلویخ سپاری د عثمان بیزی خړلې سلویخ سپارو نو سلویخ سپاری قران نشته ده نه دغه موجوده قران باندې د دوی ایمان نه دی کوای چې موږ ایمانو نو دا په دروغ وای شیعه تقیه کوي هیڅ مذهب کې دروغ ته ثواب نه وای بغیر د شیعه په مذهب کې هغه دروغ ته ثواب وای که انګريز وي که هندو وي دروغ نه غني خوشیه چې ده هغه دروخه غړي ثواب غړي کوي زمونږه ایمان شته په قران وای راړ یو حافظ د قران تاسو په ټول شیګانی کې یو کس دی راشي چې هغه د قران حافظي معنی نه ځکه یادې نه بېمانه او چرته شیګان کې حافظ نشته دا زمونږ چیلنج دی چرته شیګان کې حافظ د قران نشته دا ځکه نشته چې بې ایمان مانی نه قران هغه د دې چې ته قران به چې د سلويخ سپارو والا هغه چې د دنیا کې شته ده نه او په هیڅ مذهب کې زنا ته ثواب نه وایي بغیر د شیو په مذهب کې شیو په مذهب کې زنا ته ثواب وایي چې سړی پیسې ورکړي خزله دو ګنټه لس ګنټه میاش بس دا جایز دی دې ته متاوي او خمینی د دې قائل دی وی حضرت عمر رضی الله عنه زیاته کړي چې متعه حرام کړي حالانکه متعاشته خمینی لګي او او دومره ثواب غړي چې متاو کی هر سا غسل کوي هر ساس کې ابو سره او یا زره ملائک نازلېږي او د مغفرت دعاګانې غواړي دا داسې پلیت مذهب دی د شیو وته قران معنی کله او ته په قران کوي کله لعنتی و ورث سليمان د داوود عليه السلام کلبی ذکر کوي د داوود علی السلام نولس زامن دي نولس بچي نولس نو په دې نولس کې یوازې سليمان علی السلام د پاره میراث پاتې شو کدا ما د میراث خبره ده نو بیا وورثه سليمان او داوود دا نور بچو څه چلو کړو چې سليمان عليه السلام یوازې وارث شو و دا دا میراثه د سلطنت ده دا میراثه د علم ده و ورثا سليمان داوود او وارث شو سليمان عليه السلام د داوود عليه السلام د بادشاہي حق د سلطنت فلاری بادشاہ او زوی بادشاہ شو العلماء ورثه الانبیاء علماء د انبیاء وارثان دي نو د انبیاء نو څه پاتې شوی دی پټي علماء څخه علم علم نو توای په وراثت باندې پویږي نه داوود علی السلام له الله علم ورکړو سليمان علی السلام له علم ورکړي منطق الطير وغيرها چې دې مطلب دا چې لکه څنګه چې عام خلک چرګان ته وای چی او تی تی کې چی چی چی مطلب زری او تی تی مطلب راشي یې پدې پوي دو بیا د دې سليمان عليه السلام خصوصیت بیا څه شو پدې خو هر څوک پوي ودا معجزه وا د سليمان عليه السلام د مارغانو په جبه پوي دو وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مونږ ورکړو هغه ته ډیر زوري تزونه یقینا دا فضل د الله سرګان نو جمع کړی شو سليمان عليه السلام ته لخر داغه د پیریانو د انسانانو نه او د مارغانو فهم یوزعون نو داغی صفونو تړلی شو تخی سلیمانی هوا د پاس روان دی نو میګي خپل خپل رعیت وی او میګو دنه نشي خپل سړو تا دنه نشي آیت کې لطافت دی یو چې میګي ته وګوره مشره ده او دا خپل د قوم حفاظت کوي نو مشر له پکاري چې دا خپل د قوم حفاظت وکړي چې مشر شوی نو پکار دی چې د قوم حفاظت وکړي دارنګي د قوم د پاره را روان مصیبت نه د وخت نه تنبیه ورکول روسته یو مصیبت را روان دی نو مخکې نه مشر له پکار دی چې خبر ورکي د دې تیارې وکي ګوري د دې تیارې وکي بل دا معلومیږي چې دا داغه مخکې نه ځان له اسباب تیارولو هغه سوري هغه مخکې نه جوړ کړی دي از دانه چې سليمان عليه السلام دی راشي او روس دوی سوري به جوړي دارنګي مخکې نه د خپل د کور حفاظت د پاره د غل نه بل نه ځان د حفاظت د پاره ټوپک مخکې نه کده کنه چې کله غل راشي بیا به ته ټوپک پسې ځي اوس به جوړوم مخکې ځان له سوره جوړه کا قران لذي نمخ کې ځان له کتاب کاپی قلم نسخه د قران واخله مخ نه خلق تیارې کوي مخ کې هغه سړي جوړ کړي وي نو میږي وي دنه نشي خپل سړو ته او بل دا معلومیږي چې دا میږي واړ دي سليمان اسلام فوج زورور دي نو په کلی کې زورورو مسیدي شي او واړو مسیدي شي حق د جون خدای چاشته دا نه چې یو ضروري نو واړه دی وجني واړه دی تباہ کوي په کلی کې هر څنګه خلق کې دي شي غریبان وی زورور وی نیکان وی بدمعشان وی هر یو وی خدا خپل په طریقه ګرځیدل پکار دی دا نه چې مشر شي نو خلک یې وجني خړل کوي زناور شي ابل دا معلومه شوه چې میګه دانه وای تاسو مزان دې سره برابر کوي اوسو هغه راځي او مقابله وکړي نه نه نه نه کله څوک لیونه وی لګزان ډډ تکا مقابله ته ضرورت نشته صورت ځان نه باسي چې کلی کې یو بدمعاش دی نو تار وخت ډغره وای دا غلی ونه شوی دی پریدا بل لار اختیار کا چې دا خپل د حفاظت لار اختیار کا او د دې میګي په دې جبه کې ډېر فصاحت دی ځکه قالت نملتون نوې میګي اواز چې کیږي ندا پکار دی فصاحت څونه دی یا ایو النملو و میګو نو ولی هغه ظلم کوي پیغمبر دی نه نه وهم لا شرون هغه نه پويږي ماشاء الله سور فساد نداشته خبر یو کړو دلیلوي مس کې شبهه وا داغه جواب وکړو په یو کرخه کې په یو آیت کې ګوره ټولې خبرې شوې څونه ورکو ټغوانې شعر لیکن داغه عقیده هم دا ده چې سليمان پیغمبر دی خو عالم الغیب نه دی و د میګی نه لاندې او د میګی عقیده دا ده چې سليمان پیغمبر دی خو ګنا نه کوي وهم لا شرون ادي د انبیو د ګناګار وایي و د میګی نه وایلاندې ته وهم لا شرون ادوی نه پويږي سليمان عليه السلام راغوخته دا ولې داسې ویلي مونږ نه ظلم کو نه ما جواب کړي ما ویلو هم لا شورون سلی اما بدالکی وګورم مانه چې څه غواړي وسو غواړم وګور د هر څه شته هوا می تابع مارغان می تابع نو میګي وی زدنی فی رزقی و فی عمری لوګونه یو دانه رزق زما زیات کا یو سکند عمر مال زیات کا نو سليمان عليه السلام دا خو نشم کوله نو تاسو څه غواړم د خوخيار خوخيار خبرې پاتې کیږي ته پویږي نه او انکار کوي د معجزې د پیغمبر یا برات دلل کی ماتا په دلیل واضح فما کذا غیر بعید نو درنګ تیر کړه هود هود نډیر مودا اقام غیر طویل درنګ تیر کړه هود هود نډیر مودا راغی ملګری وی کار دی زرا غلم تا تا مملکت د سبانا په یو خبر یقیني سره ز پوشیم په یو شي چې ته پې نه پوا وګورو دوتا چې دا کوي نه لري خو عقیده دا ده عالم الغیب دی الله سليمان ته پیغمبري او په غیب نه پويږي ا دې غټ پټ ته وګوره فلانه ولی کوي فلانه ولی کوي و د حدود نه لاندې ته او زرا غلم تا ته مملکت د سبانا په یو خبر یقیني سره یو ملک مولی دا دو سوزونه دی ډیر خراب یو چټاکه والده خو وای دغه دواړه سوزونه زما مازغنه اخلي سړی دې دغه څه ګرځي او خزه دې په بادشاہي کې صدر شي وزیر اعظم شي دا وې د برداشت خبره نه ده انی وجدت امراتن تملکوم ما ومنتا یو خزه چې بادشاہي کوي پای باندې او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله داسې وخت راشي چې خزه دې مشره شوې دا نو مرګ دلا خده تاسو سره چې په زمکه باندې ګرځي انی وجدت امراتن تملکوم ادی وای نه نه دا هو خيار ډیره ده پیغمبر علی السلام وای خزه ناقص العقل ده عقل کم دی ادی وینه هو خيار ډیره ده کوم ځای کې هو خيار ده انی وجدت امراتان خدا پوز ور سره ده کني نه ته به خوړلیو او خیره د کوم ځای نه ده خدا پوز نه وي نو بیا وتا قتلو انی وجدت امراتان تملکوم هو خیر دی ته وای چار سے لیتار شو دو د خپل علم مطابق خبره کوي هغه چنجي وباسي پټ پټ او پویږي باجی چې تاسو پټوي هغه چې تاسو ظاهر وي الله لا اله الا هو الله چې نږدې څوک لا دی عبادت مگر هغه رب العرش العظیم هغه د مالک د عرش لوی عزتمان بلقیس شادي شده نه و نو چې کله دفتر نه پورته وراله نو بار چوکیداران ولاړو او دنه بشوا نو دنه نه استانی ټول کړکۍ ورون به بند کړو تالی به ولا ګولې چا بیان به واغستې خپل بالغ لاندې به کې خوري بیا بود شو ځکه شادي شوه ونه او دوت تله په کړکۍ کې نو جرنه په پکړکۍ نه کینی او دوت تله په کړکۍ کې خطي وګورځولا چې خطي وګورځولا هغه وی خوشوا یو داو کړه چې ورونه ته وکتل ټول تالی لګیدلی دي چې بیا وی قتل بالغ لا دي چا بیا نه پرتی دي چې بر یو کته نو مارغه دی نه پوه شو د ارز چې دین په دې مارغه کې څه کمال دی او سوچ وکړو چا غاستی چې داغه خط مارغان لاړي نو یقینا دا خط عزتمند دی او لیګون کې عزتمند دی نزدک وای انی القیا بخاری شریف ګورا رسول الله صلی الله علیه وسلم بادشاہانو ته څومره خطونه لیکلي دي نو مکمل بسم الله به لیکل بسم الله الرحمن الرحیم دا خلاف سنت دی چې سره خط سر کې لیکي باسمه سبحانه باسمه تعالی دا خلاف سنت دی مکمل بسم الله دا سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی بسم الله الرحمن الرحیم انو بسم الله الرحمن الرحیم په ځای کې 786 شروع کړو بشوی داوی ابجدو کې د بسم الله ترجمه ده بیا چې ابجدو کې بسم الله ترجمه ده چې کیږي بیا ټول قران په ابجدو کې ولیکه بس هغه وایي بشوی 386 او 88 او 82 کنه بس ټول قران چې خبره ختم شوه بیا موږ کوم حافظان ته قران یادول ته جنست خو بس دغه دی وای پښوی ابجد کې دی حساب کی دا ځان له قصې کوي دروغ حالانکه دا بسم الله الرحمن الرحیم ترجمه په ابجد کې کارو اشته ده نه ځکه دا ترجمه وی نو ممکن ده چې علی خلیفۃ بلا فاصله ترجمه دا 387 راځي دا نه راځي او چې خبره ختمه کی خط نو اخر کې بار لیکي نو دا دولس څه پسې لیکي ته نو معلومیږي دا چې دا هم شیو دنه کړي ځکه دولس امامان خمینی دی منی کنه نو اول کوم دو علی په نوم باندې شروع کړو او خبر می ختمه کړه د دولس امامانو باندې خط مضمون مختصر پکار دی وګوره سليمان عليه السلام زور مختصر مضمون لیکي مو کاغذ خرابو مو خرابو خپل نه د بل نو وی او مشرانو مضبوط کې ما زما پکار کې نیم زه فیصله کون کې د کار تر هغه چې حاضر شي یا تشیرو چې تاسو مشوره راکړئ نو وی هغه مونږ یو طاقت والا جنگجو او فیصله د تعالی را مونږ طاقت والا یو جګړه د تکړه یو بابر دی ډلا وا فنظری ما ذات امرین فنظری ما ذات امرین نو ګورا چې ته څامر کې مونږ ته حق ته سیاسي حالو باسي نو ټیک دې که جګړه وای نو مونږ تیار یو نو خیر وا وی جګړه خنه ده بادشاہان چې راځي کلی ته نو عزتمن خلک ذلیل شي او ذلیل عزتمن دي کی نو وی هغه یقینا بادشاہان کله چې داخل شي کلی ته نو بربادي هغه لاره ګرځوي عزتمن آل دا ذلیلا او دارنګ دوی کوي نو زه داسې کومه توفه لیږم نو کاغه تحفه قبول کړه نو معلومیږي د دنیا سره د جنگ باور سره وکړو ناغړې کې مونږ به کو او که تحفه قبول نه کړه بیا پیغمبر د جنگ ور سره نه کیږي بیا ځان نه خرابو بیا منلې خره کله جلال سليمان عليه السلام څخه امداد کوئی زما په مال سره یعنی مال مال زیات وي ناغه جرا کړې ما ته الله بهتر د اجر کړی تاسو ته بلکې تاسو په خپل توفه خوشاله ز واپس دوی ته مونږ برات لولګو دا ایت په لخر سره نه به مقابله دوی په سره او باز بغیر لاله دا نه ذلیلا دوی به ذلیلا نو وی سليمان عليه السلام او مشرانو کوم یو استاسو نه راتل البکی ماتا په تخ دا غي سره فقا دا غي چرا شاغي ماته تابعدار نو وی دیو د پیریانو زبراتل کوم تا ته پدی مخکې د پازدو استاد دفتر نه د غرمې د غرمې نمک کې مخ کې ما برسولي ازم په دې باندې طاقت والا امانتګر نو وی هغه کس چې هغه زو علم د کتاب دا څوک وی آصف اسم اعظم یادو نو سليمان اسلام تنو یاد هغه یادو نه جبرائیل علیہ السلام دا معجزه د سليمان علیہ السلام نو بیا کاس چاغه سبا علم د کتاب زبرات لکم تا ته پدی قبل ان يرتد اليك طرفك مخکې دا اجراشه تا ته لری هغه چتا تخکاری دا سړی ګور لری لری هغه چتا تخکاری دا دراتلو نه مخکې مخکې رسوم یا مطلب دا مخکې د سترګې در خپل لا تا سترګه په پټه کړی نه ما برسولی نو تخراغه پس کلا جولی دا غلره ولار د څنګه نو وی دا د فضل د زما رب چې امتحان اخري زمانہ چې شکر وباسم یا نه شکرې کوم چا شکر وستنو فائدې ځان لره چا چې کفر وکړو رب زما دې په پروا عزتمن نووی ناشنا کې هغه ته تخداري مونږ وګورو اېدا لار مومي یا شی با دا نه چلار نه مومي ویل شو اېدا څه دې ستا تاخ ستا غته هم دا څه دې نووی هغه کان نه هو لګه چې دا غده کان نه هو کان نه ذکر کړ مطلب دا دا غده غلا جوړ نه شي ایو مونږ تابعدار نو منی کړه هغه لاره سليمان عليه السلام دا جنا چې وا بندگی کوله بيد الله نه یقینا هو دا د قوم کافرونه ویلی شو هغه ته داخل شه بنگلې ته پس کله چې ولید ولید ولید بنگلې لاره نو ګمان یو کړ پاغه باندې چې هاو اوس دې وکشفت ان ساقیا اراده وکړو بیرته کولو د پنځو لاره د پندونه مطلب څه سليمان عليه السلام بنگله جوړه کړې و وداولي د شیشې بنگله جوړه کړه لاندې وګدي او پاسچت د شیشې دی دیوالونو د شیشې دی داولي چاوي د بلقیس په پندو ویخت دي دا به څنګه معلومم وې دا به داسې معلومیږي استغفر الله پیغمبر دا کار کوي بدبخته دا ټول د زنادقه روایتونه سليمان عليه السلام له الله مال ورکړو چا څنګه مال خکور دي جوړ کیږي الله کوم نعمت کړی دی زار د نعمتو کی الله تعالی جامع ورکړي خدي واغوندي سليمان عليه السلام هغه ته خو تاسو مال توفیر علی ګلی مال الله هر څه خرا کړی دي وګوره د شیشو کور می جوړ کړي لاندې ابو او پاس چد د شیشې نو چې بلقیس دنه نشوا ناغه اراده دا وکړو چې پرتوک پورته کوم ځکه چې پنځه ملم دی نشي نو سليمان عليه السلام دا د لوندېدو ځای نه نو ویل شو هغه ته داخل شه بنگلې ته فلما راتو پس کله چولی دا ګمان وکړو چې ډونګي حوض دی وکاشفت عن ساقيها بیرته کړه مانم کو چې بیرته کړه بیا پاتې شو اراده وکړه بلقیس د اوچتولو د پنځو د پنځو د پانداینا قال طائركم عند الله نوې صالح عليه السلام مصائب استاسو الله څخه دي طائركم مصائبكم عند الله طائر وای ځکه چې مارغه څنګه اولوزي په منډه داسې مصیبت زر بیا د الله طرف راځي مصیبتونه تاسو الله سره دي تاسو کوم ګن کې پریوتی او په خار کې نه هډلې فساد کو پزمګه کې اسلام کو نو دوی سوګندونو خورای په الله چې شپې بکینو دته اوال دته نو او به وجنو بیا په وو د وارثانو ته موږ نه حاضر شي زید علاقه دال دته موږ یو رښتینی دوی چلو کړ چل موږ تنظیم او تنظیم دوی نه پویدل وګوره څنګه انجام د چل دوی منګواړو لاغی لره قوم دا ټولو لره پس داو کورونو دا شهر پراته په سبب دا چې ظلم کړو یقینا پیدا کې د نه خا د پاره قوم چې پويږي او خلاص مکړه مؤمنان هغه چې دوی ځان ساتونکي د شرک نه صالح علیہ السلام چا بچ کړو الله دیم او لوط علیہ السلام کله چې خپل قوم ته وراتلل کوي به آیات تاسو پویږئ چې تاسو راتلل کوي سړو ته پر کول د شاوت به د خزونه تاسو قوم جاهلان نو جواب د قوم داغه مگر دا چې دوی وباسي تابعدار د لوط د خپل کلینا دا رسول سړي د ځان پاک پاک کوي پس خلاص مکراغا اوال داغا مگر خز داغا مونږ اندازه کړی و دا دا درست پاتې کېدون کو نه مونږ ورول په هغه باندې باران د غټو سبدو باران د يرول شو وایا الحمدلله به تر صفاتونه د پاز الله دی بچاو د الله په بنیان وا کسان چې غره کړی دی الله الله خیرون اما یشرکون ای الله دې غورا یا چې دوی شرک کوي امن خلق السماوات والارض هندستان ته سړی تلو مزدوری وکړه پیسې وګټلې هغه وخت کې ډبلې روپۍ وي نو مسودان کور ناز دي خزو خاوند او ډېر خوشحالي ده وی ما ډیر روپۍ ګټلې دي مزدورې لتلم وی څو دې ګټلې دي وی شمیر کا هدا واخل یوا ادا دوا دا درې او نولس پرش وی وی بس ادا می ګټلې دي نو نو خځه جیب تلاش کړو یو راوغس هدا شل مان بغیر تاکل شل کړی اری بغیر زمانه تاکل شل کړی د قران نه بغیر وا چا شل کړی دی راشه شلم سپاره وګوره امن خلق السماوات والارض چې د کلمې معنی ته زده کې پکې دی لا معنی الله کړي مجالس الابرار ذکر کوي چې د کلمې الفاظ سې کولم فرض او د کلمې معنی په خپل جبه کې زده کول فرض دی او بیا بل تر رسولی فرض دی تا دی لاس معنا کړی و نشته دی معبود بر حق الا معنا دی معبود کړی و او معبود باندې ته په خپل نه پوي دی ځکه الا هم عربي دی او معبود هم عربي دی لکه په انګریزي کې یو ټکی دی وی د دې څه معنا ده نو بیا پښتو کې د خلک داغه ترجمه کوي نو تا داغه په بل انګریزي کې دی وی نه مخاطب خو پوه نشو فکر داو الا لفظ عربي دی نو پښتو کې د دې ترجمه کړي نو هغه پښتو کې ترجمه وکړي به عوام په پويږي نو ځکه پیدایات کا نشتا دې معبود برحق دا د کلمې ترجمه ټیک ته دا معنا ده دا هیڅ دا معنا نه ده لیکن مخکې لا اله الا الله دا ټول عربي ده اوستاوی لا اله الا نشتا دې معبود برحق نه نشتا دې دا پښتو دې کړو معبود دې عربي کړو بر فارسی کړه حق بیا عربي کړه نو پښتو عربي فارسی درې ژبې دی یو ځای کړي په یو ژبه نه پويږي په دریو کې جوړو باندې څوک پوي راشه وای چې شلمه سپاره را چا شل کړي نه دي قران نه بغیر او چې قران وي نو بس ارزه شل شل دي لا اله نشته ده پیدا کون کې د زمکه بيد الله نه بل څوک لا اله نشته ده ورون کې د باران بيد الله نه بل څوک لا اله نشته ده زرغونی کون کې بيد الله نه بل څوک دا زده کنه ځان لا زده کا کور خپل مې د خیر د تدغ زده کوي د کلمې معنی مې زده کړي ټوکراوند ته تلم د قران درس کېده بالکل بډا شوم د کلمې معنی په خپل جبه کې نه راته الحمدلله نن مې زده کړې اوري نن مې زده کړه ودا دور وخت کې تاسو زده کړو وای ما د کلمې معنی زده کړو دا لګره چې کلمې معنی مونږ ته زده شي او دغه کلمه الله دې مونږ ته په مرګ کې نصیب کړي دغه نجات دغه ډیر را کنه امن جعل الارض قراران ایا چا ګرځول لازم کولاړ وجعل خلال انهاران او ګرځول په مزدار کې نهرونه او ګرځول هغه لره غرونه اشته ده سوک زموار سره ده اللہ اشته ده اللہ سره الہ سوک چکی ده نشته لگی چپن اغلی لا الہ نشته ده سوک چه جواب ورکی مجبور لارا کلا چرا مدد کئی بید اللہ نبر سوک راو رسی گوائی نو هیڅو کې نشته بغیر د الله نه چراو رسیږي نشته دی لا اله نشته دی ګرځون کې یو بل پسې په دنیا کې بيد الله نه بل څوک اما یادیکم فی ظلمات البر والبحر اسوک لار خیتا استا چې په تیارو د وچو دریابونو کې او څوک ور خوشکې بادونه څوک لار خي څوک بچ کوي تاسو لره د مصیبتونو د وجود دریابونو او څوک ور خوشی کوي بادونه مخکې د رحمت د زیر ور کون کې مخکې د رحمت د الله نه ایلام مع الله عائشته د زموار سره د الله لیسا مع الله اله نشته د الله سره څوک اله ایلام مع الله يفعل هذا عائشته د څوک اله چې کوي سره د الله دا نشته تعال الله ما شرکون بلند بالا د الله دا شنه چې دوی شرک کوي لا اله نشته د لار خودن کې په تیارو د وجو دریابن کې بيد الله نه بل څوک لا اله نشته د بچ کون کې د مصیبتونو د وجو دریابن نه بيد الله نه بل څوک لا اله نشته دې دوباره پیدائش کون کې بيد الله نه بل څوک لا اله نشته دې برنا رزق ور کون کې کدن رزق ور کون کې بيد الله نه بل څوک بری څوک نشته را دلیل کئے تاسو رښتینی د لا اله نشته د لایق د عبادت لا اله نشته د لایق د عبادت عبادت د زړه نشته د اله د یری د تمی د مینې بيد الله نه بل څوک لا اله نشته د رکوع د سجدې لایق بيد الله نه بل څوک لا اله نشته د طواف لایق بيد الله نه بل څوک لا اله نشته د منښت لایق بيد الله نه بل څوک کوه دا ترجمه چا کړی دا وای دا الله کړی دا په شلمه سپاره کې کړی دا پوښوي او تارا ته نو خو پنځپیران راته خو دلی دا الحمدلله پنځپیران جو خدای ډیر کی تاروی سرسیا می ور کړی وا زکات می ور کړی وا و خبيثه تاړه ماته د کلمې معنی په دریو جبه کې کوله اری پس پیران دی خدای خډیر کی چې موږ ته د کلمې معنی یو کوله الحمدلله اری تاسو سرسیا غسته ده چې اختر روز بشول منبر ته به خته ده استاسو په ما هم حق دی او زما په تاسو هم حق دی اری ایماندارو که تاسو مسله نو کوم زه ګناګاری ګم نو ډیر ضروری مسله ده دا مزونه روزي دا ټول چې دی بر زړن دي زما جیب کې سرسیانی راغلی زه بر الله ته نه ورکوم اوري بس اله دا دې زده کړو او پنځ پیران وین نه نه نه استاس ټول عبادت الله قبول کړی دي اوس دا د صدقه فطر سرسایه راوغلی په خپل چم کې خپل غریبانو لور کې زموږ ضرورت نشته خدای او بخا اوري پنځپیرانو داوي زمونږ دې کې دا فرق دی دیو چې د لوی اختر شي کنه څارونی دا څارونی ټول په دې ملا کېږي دا سرسیان ټول په دې ملا کېږي نو موږ دا ټول په تاسو کېږي اوري خپل ځان له سنبال کوي دې پنځپیرانو نور کې فرق څه دی دا فرق دی چې رمضان راشي موږ روزي تراوی کو موږ خپل کور کې خورو ا دوی موږ روزي کړی تراوی کړی موږ له ډوړې را کوي زموږ دې کې د فرق دی په ډوړې فرق دی په دې خېټه جنگ د نور هیڅ نشته جنگ په دې خېټه ملامته به ایماندارو نه مليان راغلي قسم په خدای د دین ګوره خرابوي د خېټ له زور ور کړ دا دین د خرابې اوري وای دغه دین خراب کړي اوس اوري کو خوري نو ان شاء الله دسونه به اوري په کلاره به ونه خوري اوس کو نوجوانان را پاتې ده اوري دی پټکونه به راخی که تاسو سمې گئی نه خو دی لګ د اختر اوبو پر انتظار کړي چې دا اختر اوبو چې څنګه اوس کی بیا د مليانو خیر نشته اوري خو سره ما ویلی چې گزاره کوی د اختر پر بیا تراود پر زوب پیدا کیږي نه اوري خو چې د اختر اوبو اوس کې بیا خیر نشته حق پټ کړي کریمه معنی نه کوله اوس یو نشته چې امام ته ولکا من یو جمع دی ټولو نکاح عرض دی ټولو نو تا بدبخت مونږ ته د کلمې معنی دی نو خوله اچې دی خودله نو دا به نشتا دی معبود برحق درېږي به یو ځای کړی وي چې زه دی اړو پوکړې نو ما ا بیا دا کلمه دا دا قران کړه کنه دا الله معنی ته نه ملي او که کتاب مانی نو مجالس الابرار وګوره سلور نوی کې او پنځه نوی سلور او یم او پنځه نوی صفحه کې مجالس الابرار هم دا معنا کړی خو تا ته هیڅ پد نشته کتاب نه لیکل کړه وایا راړې دلیل خیر استنی وایا نه پویږي څوک چې بر دی او کته په غیب مگر یو الله یو الله په غیب پویږي او دوی نه پويږي کله چې دوی پورته کړی شي دا بوتان ته نه ویلې یشعرون وونن دی دا عقل مند جواب ده نه پوي دوی چې دوی به کله پورته کړی شي بل دارک علم فی الاخره بل دارک علم فی الاخره دا یا صفت ده یا مزمت ده نو کو مزمت شي نو معنی ده بلکې غائب شو علم دو دی په بار د آخرت کې کمزور شو علم دو دی په بار د آخرت کې روک شو علم دو دی په بار د آخرت کې او که چې صفت شي نو معنا جمع شو راغون شو علم دوی په بار د آخرت کې دا بیا صفت ماده ده بلکې دوی په شک کې ده نه بلکې دوی ده نه راند اوای کافر کله چې شوم غاری زمو مشران مونږ وېستې شو واده شو دا مونږ سره زمو مشران سره پوخا نه دا مگر کسې د پوخانو وای قل سیرو فی الارض وای وګرځي پس مګه کې وګورئ څنګه وانجام د مجرمانو مغم جن کې غپدې مې پتنګ ځا کې دا دوی چل کوي وای دوی کله پیدا واده کوي رښتینی قل عسى ان يكون ردف لكم وایا یقینا شبتا اس بزه باید دایې چې تاسو تلوار کوی یقینا رب استا مهربانه والا په خلکو لیکن ډېر زړه نه شکر نو باسي یقینا رب استا بوی باشي چې پټې سینې دې اج ظاهرای او نشته دې اس پټیدون کې براوکتا مگر په علم د الله کې یقینا دا قران بیانې په بن اسرائیلو ډیر هغه چې دوی په اختلاف کوونکي یقینا قران د هدایت او رحمت د پاره مؤمنانو یقینا رب استا فیصله وکړي دوی ته مزه په خپل فیصله الله ضرور علم والا نزان اسبار په الله یقینا ته په افزازه او نه ته لار خوندون کې رون لاره د دوی د گمراه نه ته نشه وروله مگر چاته چې مان لري زموږ په تونو دوی تابعدار کله چې باقی شي عذاب په دوی باندې موږ به باسو دوی لاره یو دابد اوس مکینه حضرت علی نه دابه متعلق تاسو شو فقال ما والله لا ذنب وان لها لحيه لکه نشته ګره ده نو دین معلومیږي چې چرته انسان دی یا دا بین حقیقتا دا بدا والله عالم قرب د قیامت په علاماتو کې کله چې واقع شي په دې باندې عذاب مباس دوی لارا یو دا بد وزمکنه چې بیان بکوي دوی ته یقین خلق وزم په آیتونو باندې یقین نکون کې اټول براشي الله ته ذلیلا ویني ته غرونه ګمان کوي چې دا دې مضبوط دا غرونه به الوزي پشان ته د الوتو د ورزو جوړ دا الله او جوړ چې مضبوط دار شینه دا بل ختم کی یقینا الله خبردار پای چې تاسو کوی څوک چې راغی په توحید هغه لپاره به غره دا نه او دوی د یاري دا ورځ نه به پامن کې او څوک چې راغی په شرک نو سر نو فکوبات وجوه فی النار نو به منډل شي مخلص دی پور کې بدل نشور کولې تاسو ته مگر اچ وای تاسو کاون کې ما تامر شوی نو زم د يرون ګنا وا به تر زبتونه د پاد الله او بخم تاسو خپل نه کې تاسو به په جنا الاره او نه لره بستانه خبره ده شنه چې تاسو کوی الله نه خبره نه ده نو صورت کې دو مسئله الله بیان کړي عالم الغیب او الله وګوره موسی فون شو پامسا وګوره سليمان عليه السلام پون شو په مملکت د سبا او دویمه مسله سلامتیا الله ور کوي وګوره صالح عليه السلام ما بچ کړو او وګوره موس وګوره لوط عليه السلام ما بچ کړو سورته قصص نمل پسې په نزول کې یو کم پنځوسم نمل پسې د دې صورتونو دا یو ترتیب دی او په ترتیب د صورتونو کې اتشتم صورت دوه حصے اول حصہ کې سلو سلويخ آیاتونه دي او پدې کې تشه تسلی ده د پاره د پیغمبر پاک په واقعه د جناب موسی علی السلام سره مسله پکې نشته تشه تسلی د مبلغ واقعه ذکر کوي د جناب موسی علی السلام دوی میسا د سلور سره احتمایات نرستو پاگی که وجه د بعثت د انبیاء الله پیغمبران را لګلی نو ولی مونږ له پتا باندې څه خبر د موسی او د فرعون په حق د پایا قوم چې مان راړي یقینا فرعون ډیر سرکشي کړي وا په مصر کې ډیر بدبخت او بېمانه او ګرځولو آل دا ډلې ډلې ډلې پارټي جوړې کړې وي کمزوري کو به یو ډلې دوی نه کورنۍ جوړ کړي ډلې ډلې کمزوري کړو زب کول به ځامن دوی پرې خدي به جنکې دوی دیو د مفسدانو نه ډېر مفسدو الله وې زما اراده داوا چې دغه کمزوري به او چاتو مو د مصر دا کمزوري بنی اسرائیل دی به او چاتو مو ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض مونږ اراده کول چې احسان کو په خلکو چې کمزوري دي په مصر کې مونږ وګورځو د دوی نه مشران مونږ وګورځو د دوی نه وارثان کله در رب العزت خوخي نه کمزوري نوي کی بیا او مونږه زاور کو دوی لاره په مصر کې مونږ خو فرعون ته حامان ته لخر دې دوار د دوی نه جوړ یې ردون کې چې دوی کوم یریدل چې زمونږ حکومت به تنزي هغه به کوم ور سره مونږه زړه کې واچو مور د موسی علی السلام ته دو امر دو نه د موسی علی السلام مور زړه کې می واچول وای معنا زړه کې اچول زړه کې واچول مونږه مور د موسی علی السلام ته بچی شوی خطر ده چې فرعون راشي بوزي نو پي ورکا خپل ماشوم ته ان ارزعي یو امر اکلا چې ویری دی په زبان دی فالقی فی الیام وګرځو دلرا دریاب کې بکسه جوړه کا بکسه کې دیواجو او بکسه به لوړه کا سمندر ته سنت دو امر او دو نهی ولا تخافی ولا تحزنی یریګه ما چې لو بشي غرق بشي زبې ساتم غمجن کیګه ما زبې درته واپس کوم لک روزي به بس استاد سترګو یخ تا ته استاد جوړای ته برازي مونږ یو واپس کون کې دلاره تا ته ګرځون کې دلاره دلګل شو نه نو موسی علیہ السلام مور ولګی دا جوړی کې بکسا جوړ کړ هغه کې واجو موسی علیہ السلام دریاب طرف ته وکړو نو دریاب نه بکسا شایمال طرف ته روان شو الته هغه اوچت کړو چې کلاو کړو پکې الګ دی اوچت کړو اوچت کړو دلاره فرعون والاو لام دا عاقبت انجام دا شو چې شدوی لره غام دشمن او غام یقینا فرعون او امان لخد دار هو خطا کار فرعون وی وجنو نو وی او وی خزد فرعون یخوال دې دستری زما استا زما استا دسترګو یخ دې سره وجنی یا فارغا والهان ناسیان هیر شو قریب وا اخکار کړي بوا په دې کمونو کلکواله کړي دای په زړه زړه می کلک کړي نه حال به ویلو چې شي هغه د مؤمنانو نه نوې مور د موسی علی السلام خور د موسی علی السلام ته قصي هي ورپسې لړه شه معلومات وکړه چې څه چلو شو بچی د بچی څنګه چلو شو نو لړه فبصرت بی نویل دا غلره عن جونو بینو پا زان پرده کولو سارا زان پرده کرا او هغه نه پویدل وحرمنا علی المراجع مونږ بند کړو پاغه باندې زینو د پایو د نمخ کې چا دانی راوستې شوې خو رب العزت موسی علی السلام باندې سینې په بند کړې وي د چا سینې ته خلقول نه وحرمنا علی امام الحرمین چې درس ته به کې ناسېده نو دا وړو طرف ته تو دکان به تو کړی دا ولی شاګردانو ته پوزو کړو وی وجه دا ده چې زما زما شوم د مور په غیږ کې ما زما مور ویلو چې زما بچی له ګور څوک پي ورنه کی زنانه از دانه چې حرام خوړلی ان زما او پي جوړ شي او زما د بچی خېټه ته حرام را نشي بیا به حافظه خرابېږي دین خنه شي ویلې علم خبیا نشي کولې نو دا ویلو نو یورز زما مور کار کو جارو والا نو ما جړل نو وینځه اوچت کړم سینې ته کړم زما مور هلته نواز وو دا څه کوي نو یو ګډ پای می تیر کړی دی اوس دا هغه توکم خو هغه کله توکلې کی هغه ګډ پای می تیر کړی دی خو هغه توکم کله توکلې کی وی چې حرام زما د بچی خېټه ترانه شي او نبی اسلام فرمایي چې د حرام یو نوړې خېټه کې وی نو سلوي خروج دعا الله نه قبلې اوس سټونه د حرام نه جوړ شي دي د دې بس انجامي الله دې موږ د حرام نه وساتي د کفارو منسوبه ده چې حرام ملک کې عام شي مسلمانان ال لاندې کیږي چې د حرام دوی کې عام شي او بے حیايي عام شي وی سیارونه ډیشونه دا ټول عام شوي دي مسلمانانو کې بے حیايي عام کوي او دویم د کفارو دا منصوبه ده چې مسلمان خېټه ته حرام ورشي یو مسلمان داسې نشته یو کاروبار کوي چې دا مال پر جایز دی که جایز نه دی حلال دی او که حلال نه دی بینکونه کې دی او هغه مزون هم کوي او حجون هم کوي شواب بدبخته ته حرام خېټه باندې تیرې او کوشش دای چې زوی کامیاب کوم یو دی چې خرج وتی وي چې ډېری پیسې ګټي کسٹم کې شي چې خو پیسې ګټي ډېر ګټي دا ډېر خرج زوی دی وحرمنا علی المراجع من بن کړو په باندې زینو د پایو مخ کې نو وی هغه ایز دلالت کوم تاسو ته په کور والو چې پرورش بکې دا تاسو د تاسو ته هغه به دلاله نصیحت کوونکی ویخه وی بسټیک درا دي شي نه د موسی علی السلام ورې زدا څخه زغرم چې د پکوتو پکورونو ګرځم ضرورت نه دل تراولای نراوستو فرددنا الى امي واپس مکر موسی علیہ السلام مور د موسی علیہ السلام ته وعده کړو پر نشو پوره کړه ویلو موسی علیہ السلام ویلو الله زړه کې اچولو د موسی علیہ السلام مور ته بکسه جوړه کا واچو دریاب ته لوړه کا استا جوړه ته براولم په مینت برازي دې لپاره چې هغه چې سترګې دا غي غمجن نه شي چې پوه شي چې وعده د الله د حق لیکن ډېر دوی نه پويږي کله چې ورسید دوانه تا برابر شو مونږ ورکړو غلره فیصله وکړه دارنګ مونږ بدل ورکو احسان کوونکو لره داخل شو خار ته په وخت غفلت کې دال داغه غرمه ده غرمی بازار ته داسوته د موسی علی السلام نو مونږ پاره کې دو سړی دو جګړه کول دا یو د د ټبره دا بلو د د دشمن نه هغه لوی پنځو کړه د ته وای اوچت کا هغه چتول نشي پس طلب د مدد وکړه د دنا کاس چې د د ټبره او پاکاس چې د دشمن نه وو او چې په دې سنه کې گزار ورکی نو عربی کې وقز وای فوقزه موسی نو څوک ورکړه هغه ته موسی علی السلام دا چې څوک ورکړه په دې سنه باندې دا چې څوک ورکړه فقزا علیه هغه دلمر شو فیصله وشو باغه کافرو چې دا چې کړه هغه نه ساوه چې ټوپک نه راغسته ماشین نه راغسته لرګي نه راغسته فاغفر لي الله د ملعون می وجه فاغفر لي پرده واجو په ما باندې الله کو زما د حال معلوم شو دی ما مړ کی فاغفر لي بخنو کما ته معنا نه ده د کی کافر وجلو کې کوم ګناه ده اراده نو وا فاغفر لي پرده واجو په ما باندې الله چې زما د کیس پتو نه لګی چاته چې دا 302 مې کړې او کدا پته ولګي دوی بیا ما مړی فغفر لي پرده واچو الله په ما باندې فغفر له نو پرده چلو الله پاغه الله دې پرده چونکی مهربان الله خه پرده واچولا پته ونه لګیږي امام رازی دا معنا کوي نو وی موسی علی السلام الله په سبب دا ته نعمت کړې په ما باندې چری بن شمزه امداد د مجرمانو نو ګرځید په خار کې یریدون کې انتظار کو نو ناګه هغه کس چې طلب د مدد کړو د نه بیګا نو چې کړه بیا بیا د تاواز وکړو بل سړي سره په پرځول دي هغه پرونه سړي نو کله چې را د وکړ موسی علی السلام چې حمله وکي پاغه کاس چاغو دشمن د دې دوارو موسی علی السلام دا چې کړو ناغو شهر دې لاس دانه چې په معاملې ونه کی نو قال یا موسی نو وی موسی زما دې پکې خیر وی اجدار چې څوک مال راغلا سي څوک د موسی علی السلام مغلې درې اوری داغه چا امداد کو چې زرال نه وای کنه اوری چې زرال وای دا لوی مصیبت دی دنه خبره نه ټینګیږي اتقتلنی کما قتل رمسن بلامس ان تريدو الا ان تكون جباران تیرا دل تیرا دکه چې شي زور ور په مصر کې مصر کې بس توای زور وریم اراده نه کوي چې شي د اصلاح کوونکو نه اصلاح نه کوي بس خو څوک د هر چا ته برابر پرون سره د وجل نن ما وجني وجاء رجل من اصل مدینه نغبل سره لار حالوي چې پرنوې قبطي قاتل موسی دی وجا رجلون راغی یو سره وګوره عالم حاجی نه دی ویلې نر یو بادر یو سره راغی وداغه غمنډه د یو حق پرس حفاظت د پاره یو منډه کا کستا غمنډه الله قبول کړي ستانه جاده کې کافی ده دا هغه منډه د الله خو غشوي ده نو راغی یو سړی ها خوا د کلینا په منډه منډه ماشاء الله که قران ته یو منډه دی وکړو جماعت ته او د هندو وجلو د پاره یو منډه دی وکړو کې منس وجلو د پاره نو یو منډه به الله استا مقبول کی راغی ها یو سره ها اخوال کلینا راغی ملا صاحب نه ویلې راغی حاجی صاحب مزګزار صاحب یو سره خدا موسی اسلام د بچاو د پر راغله واستا هغه منډه پانی قربان شو هغه منډه کړی دا هغه منډه د الله خو خشوي دا قران کې رب العزت دا هغه منډه ذکر کوي او راغیو سره ها خوا د کلینا په منډه اشاره دې ته ده چې ملګری دی ملګری نو چې د کلی هغه سر کی کنه نو ضرورت په وخت یو کرنه دې په منډه منډه راخلاصي ځان رسولي اجدا منافق چې در سره یې خو چې در باندې عمله وشي نو څه شو هغه بلی پکې خوای کې در سره ګرځیدا خو چې در سره جګړه شو ډوړی و نه در سره و خو چې جګړه شو نه دی به تنمومي اوري دی بس زما خېټه خنوانه زبار تلومه اوري جنگ وخت کې د خېټه خرابې بیا او دعا به مغواړي دا ټول سوزونه به الله ما د ظالمان نو خلاص کی الله موږ د ظالمان نو خلاص کی موږ د ظالمان نو خلاص کی امریکای زنایی اختشویر په مسلمانانو باندې الله دې ظالم نه مون خلاص کی څنګه الله تا د روس ظالمان نه مون خلاص کړیو اگر روس چې ځان د ډیر زورور وي هغه الله تا ذلیل کړی دی رسوا کړی دی شرمولې دی دا چې الله دغه زنای بل کلنټن دین الله مون خلاص کی چې کله میزایل په عراق را خلاصي او کله په پاکستان دا خلاصي او کله په افغانستان دې زنای نه الله مون خلاص کی الله دې په کور کې اخته کې او تباہ او برباد کی سو وبدي لاس روز سفر کړی موسی علی السلام وګوره واخه پاڼې خله کې اچولې دي څه شي خړلې نه لري چې سګډ باندې دي خپل ګړي وبوکي او دو زنانه دي اخو ناس دي نو موسی علی السلام تپوس کوي چې دا څنګه چل دی ووجد من دونهم امراتین تزودان اومنت ها خوا د دوینه دو زنانا چاغی خپل ګړې پشا کولې هغه ګړې پشا کوي دا چې وبو تنه پری دی هغه زنانه چلته وي سړو سره یې کا پلوي معلومه دا شو خزی با سړو سره بنه ګرځي لری بکینی اری اوس لړر شوی ده نه پوجره کې نه غدا تقریر کوي اری زمړه داس تقریر دی